اوس د دې نه پس دا دریم ایسه د دې دا نه شروع کیږي د صورت تر اخره پورې او په دې کې د منافقانو او کتابیانو يهوديانو او د نصاراو په هغه باندې رد کوي چې هغه د دغه قوانینو مخالفت کوونکي خلک دي نو په هغه باندې رد کوي او دا خصوصي بیا رد کوي په شرک د نصاراو باندې چې هغه عیسی علی السلام د الله سره شریکولو خپ دی باب کې سدي په دی باب کې زجر دی رټل د منافقانو دی دا وی بد خوونه ذکر کړي نو هغه با تقریبا ټول چې ذکر کوي تر هغه پوري نو دا با تقریبا دیار لس خوونه د دې بد اخلاق او بد صفات دا به ذکر کی ها دیار لس پوري او په دې کې با اولا چې کوم دنو دعوت ورکی اول به دعوت یا ایه الذین آمنو آمنو بالله اول دعوت دے ترغیب دے چاہتا استقامت تا پا اصول دے ایمان باندے چې په اصول د ایمان باندې کلک شي او د ځان نه د بانګی لکې م جوړوي چې کله یو خواته اویږي کله بل خواته اویږي بیا دا غي نه پس د دې منافقانو بعضی خصلتونه چې کوم دنو هغه شروع کی دا بیا په دوو آیاتونو کې څه خاصلتونه ته بیان کی نو دا غینا ورستو بیا مؤمنانو ته وایي چې تاسو له دوی د ملګرتیا نه څه کوي ځان وساتئ ملګرتیا نه ځان وساتئ بیا دا غینا ورستو د دوی نور خاصلتونه ذکر کی تر آیت نمبر 100 یوصل دریسل وختمه پوری بیا مسلمانان د کفارو د دوستینا د یول د منافقانو د بیا د کفارو د ملګرتیا نه چې د کافرانو د منافقان د کافرو ملګرتیا کوي نو تاسو یې مکوي بیا تخویف ورکی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار په یو سل 15 سل وختم آیات کی داغینه پس بیا ترغیب ال التوبه ورکی ها په دوو آیاتونو کې بیا دا غي نه پس چې کوم دین بیا د دوی یو بل خصلت ذکر کی او پاغي باندې زجر ور کوي نو دا تقریبا تر هغه پورې چې دی ته د بدیار لس خصلتونه ذکر شي ان شاء الله غور ورته سره لګو یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله اول دعوت د استقامت دا په اصول د ایمان باندې چې د ایمان په اصول کلک شخه د دې آیات تبارک به تاسو ګورئ دو قسم اقوال راځي یو قسم دا راځي وای د آیات نازل له پبار د يهودو کې نو هغه خلک د آیات معنی دا څه کې یو ځل تاغه کوم یا ایه الذین آمنو نا دان لري راځي ما یاد ترشتیا دا خو اول بس ترغیب دی استقامت دی په اصول د ایمان باندې اے مؤمنانو آمنو بالله ایمان راوړی په الله باندې لکه مؤمنا وی په الله ایمان راوړ پر رسول ایمان راوړ نو چې ته مؤمن یې نو دا ایمان راوړ دې کنه والکتاب الذی پاک کتابونو باندې انزل چې نازل کړی دی الله تعالی من قبل مخک د دې کتاب نه د قران نه مخک تورات دی انجیل دی زبور دی صحیفه دی هغه ومني و من یکفر بالله هغه څوک چې کفر کوي په الله باندې و ملائکتی په ملائکو د الله و کتبه په کتابونو د الله و رسولی پر رسولانو د الله والیوم الاخر پر ورځ رستنی باندې فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا دې گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه ګورا کچو چا د الله نه انکار وک کافر خو څه کنه دایره ته وی کچا د ملائکو نه انکار وک کافر کچا د کتابونو نه انکار وک کافر کچا د رسولانو نه انکار وک کافر کچا د اخرت نه انکار وک کافر د دین انکار مکوي ک یو نه پکې انکار کې دا داسې شپه چې چا انکار کې د ټولو نه انکار کې پوښوي اوس درته وی خاراشه ان الذين امنوا دا یاد دی ما تاسو ته وی په دې کې دا چې بعض وی دا چې مبارک نازل دی يهوديان مبارک هغه دا څه معنی کوي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړو اول ذل په موسی عليه السلام باندې ثم كفروا بیا کفر وکړو په عیسی عليه السلام باندې ثم امنو وی بیا ایمان راوړو پچا باندې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې مخکې دراتلو دا غناغه من ثم کفرو نو بیا کفر وکړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې پس دراتلو دا غنا خدا معنا څه ده دا معنا دلته دا سمون نه خوري پورا دا معنا اصل کې دا د منافقانو باره کې دی آیات د مسلمانانو باره کې نه دی او دا ثم ثم چې راځي نو دا د یو ترتیب د پاره نه دی خدا د کاری د منافق کله کافر کله مسلمان مسلمانانو ته ځان مسلمان خی کافر ته ځان څخه کافر خی بس دا کټ مراد دی ان الذين امنوا نو یقینا کسان چې ایمان راوړې ثم کفروا بیا کافر کیږي ثم امنوا بیا کله ایمان راوړي ثم کفروا بیا کافر کیږي ثم ازدادوا کفرا بیا زیات کو دغه کفر لرا دا کفر بیا زیات کو څه مطلب دا کفر ډیر کو ډیر کو تر دې چې په دې په مرګ په مو او دغه باندې په کفر باندې راغی مرګ په سره راغی په کفر راغی لم یکن الله نو نه دی الله تعالی لیغفر لهم چې بخنو کې دوی ته الله دوی ته بخنه نه کوي دې بس دې په کفر مړ شو د ته الله بخنه نه کوي ولا لیهدیهم او نه بروان کې دوی لره سبیلن پلار د جنت د جنت پلار نه بوزي نو دا د دې دواړه دغه سره لګي د مرګ سره یا بعضی وای دا مخکنه چې کوم د دنیا سره د رستنې د دنیا سره لګي نو لف نشر غیر مرتب ورته وای په کتابونو کې نو هغه او رستنې د اول سره اولنې د اخر سره لګوا نو لم یکن الله لیغفر لهم کله چې دې مړ شو په کفر باندې الله ورته بخنه نه کوي او کله چې دې په دنیا کې کله کفر کله ایمان کوي نو لا لیهدیهم سبیلا الله به دې کلم په سملار روان نکي په دنیا کې باندې په سم لار باندې لار نشي د دین په لار باندې دي بشیر المنافق نو دا یو کو شو امنو ثم کفروا ثم امنو ثم کفروا اوړي راوړي بیا وته وګور بشیر المنافقین بل خو یو ګورا بشیر المنافقین زیر ورک منافقان ته بان لهم عذابا الیما په دې خبره باندې چې دوی د پاره عذاب دردون کړي الذین دا منافقان سوق دي یتخذون الکافرین چې نسی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر د مؤمنانو نه منافق سره بسنګ پیجنم وای بچ د کافر سره دوستانه وا بس دا او پیجن چې دا منافق دی دا سره دا منافق دی من دون المؤمنین کې مې تمانی کړی ولته سورته ال عمران کې چې یا خدای چې مؤمنانو سره دوستانه نه کوي او یا دار چې کافر مؤمنانو سره هم کوي او کافر سره هم کوي دا دواړه منافقان دي ایا بتغون عندهم العزه دریم خاصلت یو ګورا ایا دوی لټای طلب کوي عندهم دی کافر سره العزه عزت دی کافر سره عزت غواړي وای ما ته عزت ملاو شي او هدب ملاو شي سنا سو وظیفه براته ملاو شي فان العزه لله جميعا نو یقینا عزت چره لله دا الله په اختیار کې دی جميعا ټول عزت د الله په اختیار کې دی ټول دا دې ځای کې راځي سورته فاطر کې هم راشي فللله العزت جميعا الله لره د عزت ټول خو په صورت منافقون کې براشي چې ولله العزت اتم آیات کې الله په اختیار کې د عزت ولله العزت الله لرد عزت ولرسوله رسول الله لرد وللمؤمنین مؤمنان لرد دلته کې دا سوال راغی سوال دا راغی چې دلته وایي چې عزت ټول الله لره دی الته وایي الله لرم دی رسول لرم دی مؤمنانو لرم دی نو جواب دا غي دا دی چې ګورئ یو د عزت اختیار دی د عزت اختیار د چا سره دی د الله سره یو په دی عزت باندې موصوف کیدل دی چې دا عزت الله تعالی ورکی او هغه صفت کې بیا عزت استعمال شي نو دا د الله هم دی د رسولم دی د مؤمنانو اوس په پوه شوي فلله العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب دا اوس مؤمنان د دوی د مجالست د دوی د ملګرتیا نه منی کوي چې حدی کې دومره بد بد خوونه دي کنه کافر سره دوستۍ کوي او څه کوي دا غوي سره عزت لټي نو تراته ته دوی سره مکینا وقد نزل عليكم في الكتاب او یقینا نازل کړی دی الله تعالی پتا سبحانه په کتاب کې څه خبره نازل کړی دا ان دا خبره دا اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو واوري آیاتونه د الله تعالی یکفر بها چې پاغي باندې کفر کول شي و یستهزأ بها او ټوکی ور سره کول شي فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکی نه د دې کافر سره حتا یخوضوا فی حدیث غیره حتا چې دوی شروع شي په خبر نورو کې د الله آیاتونو پورې باندې کفر کوي څنګه کفر کوي یعنی انکار ته نه کوي یو معنا یا د الله آیاتونو پورې کفر کوي یعنی کفر ته ثابت ای را پاسی وای ګور دی دا د موسی ثابتیږي کنه پوښوي نو کفر خبره راخلی او د قران نه رضان نه ثابت ای و یستهزا بها استهزاء مراد وای ترک العمل دی چې دی باندې عمل نه کوي یا هغه پورې ټوکې کوي آیاتونو پورې ټوکې دالي چې د هغه قانونیت چیلنج کړي پوه کنه لکه په موجوده نظامونو کې چکیږي د الله په کتاب پورې ټوکې شروع کړي او اور ناشتي وي ولګه په دې باندې ووټینګ کو رائے په اخلو چې ډېر رائے د الله د قانون په قانون کې دوه باندې راځي او کله الله د قانون په نه قانون کې دوه راځي نو په دې باندې رائے واخلي واخلي اخیری چې رائے دې طرف ته ډېر راشي چې نه د الله قانون د قانون نشي نو بیا سو وای وای شریعت بل سو ته وای شریعت بل ورته وای وای شریعت بل نامنظور شو څه شو نامنظور شو خانه دا نامنظور شو دا نامنظورون کې به سیده به مسلمانی سو ته مسلمان وای شریعت بل وای فعل شو خدا د الله قانون فعل کول بسنګي خوشوي دا به اسلامي کړه به کفر یاره نو دا وای استهزاء او بها دا ټوکی دې پوری کوي ښا فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکی نه د دوی سره او سی وی وقد نزل علیکم فی الكتاب تاسو باندې په کتاب کې دا خبره نازل شوې ده کتاب کې کم ځای کې راغلي دي کم ځای کې راغلي چې مکی نه وسره یو خدای ځای کې راغی خو مخ کې په کم ځای کې راغلي دي مخ کې سورته انعام ده اتش پیتم نمبر آیات سورته انعام وګورئ تاسو وو مسی پارا کې پیدا مو کړو وګورئ و اذا رايت الذين او ته چې کله ویني هغه خلک يقودون فی آیاتنا چې هغه داخليږي په آیاتونو زمونږه کې سکي آیاتونو پورې ټوکی کوي فاعرض عنهم نو مخواړو د دوی نه حتا يقودو فی حدیث غیره تر قیامت تر ورځې پورې چې هر څوک په دین کې بدعت کوي نو د هغه سره مکینا دا وای د هغه آیات نه مراد دغه نه مراد دی قرطبی دی لکه لیکلی دی وای دخل فيه تجنب اهل المعاصی په دې کې داخل دی ځان د دې تکول د ګناګار او چې کم خلک ګناونه کوي کنه او په ګناونو کې مبتلا دي تو سره مکینا پوه شو د چارسو مجلس تمور دا وای دی خپل نس کم خو الته ناس ته نو الله وای مکینا کنه او دغه رنګي وتجنب اهل البدع والهوى او دغه رنګي ځان د مبتدعين او د خواهش پرست خلکو د مجلس نه سکیدل ساتل دي قرطبي لیکلي دي حتا يقول في حديث غير حتا چې دوی شروع چې په خبر نورو کې انکم یقینا تاسو کینا استو سره سل بوشي وای انکم یقینا تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی غوندې بوي د دوی غونډې به وای کتا سره دا شی خو غاڼو نو بیا خو په کافر کیږي ګني ګناګار خو وای ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی جمع کون کې منافقان له ول کافرین او د کافرانو په جهنم جميعا په جهنم کې د ټولو په یو ځای دا وته تخویف ورکو چې ګورا که څوک د دوی سره کې نه تا منافقی هغه بیا سره جهنم کې په یو ځای باندې ناشتي الذين يتربصون بكم دا اوس د منافقانو بل خصلت ګورا دا منافقان هغه خلق دي یتربسون بكم چې انتظار کوي پتا سو باندې د څه شي انتظار کوي د دې خبر انتظار کوي چې تب دغه کې ختم بشي بد انتظار دی او تب ختم شي او دشمنان به غالب شي دې ته په انتظار ناس دي وای زمړه لاړ بشي دا ورک دا به ورک شي او دا که خیر ان شاء الله تعالی دغه براشي ښا فوج حکومت براشي دلته کې کافر براشي امریکا براشي بل براشي هغه ته په انتظار ناس دي نو چې دا ته انتظار خبره ده چا د خلینو واوري ده کنه نو بس تا ته پته ولګي چې یاره دا آشنا لکه منافق شوی دی الذين يتربصون بكم چې انتظار کوي په تب مؤمنانو باندې د پد حالت فان کان لکم فتح اوس بیا د مرض وګورا بل مرض فان کان لکم فتح نو که چرته وی تاسو د پاره فتحا ها سوی من الله تر طرف د الله نه که مسلمانانو فتح او مونتا نو قالو دی ورته وای علم نکم معکم ولی مونږ تاسو سره نو مړه مونږ خو تاسو ملګری یارا مونږ لا پکم سره کی پوښ کنا وظیفه راکا یا مطلب دا چې مال پکې غنیمت کې سره کا ولی د تاسو ملګری نیمه مسلمان نیمه سو او تاسو سره په احکاماتو کې شریک نیم و ان کان للکافرین نصیب او که چرته وی د کافرانو د پاره ته برخه هغه داسې وقتی فتح راځي هغه ته فتح ونه وی هغه ته سوی نصیب دا یو برخه را میشه فتح دا غوی نوی قالو نو دا او دی وای دا منافقان دی کافرانو ته وی علم نستحوذ علیکم آیا نشو غالب کې دې مونږ پتا سو باندې ولکه کچرته مونږ د دې مسلمانانو سره ولاړ وي اوس په در باندې مونږ غالب شوي نو خو مونږ سره ونه درېږو ځکه تاسو پر قوم ته پوه شئ ونمنعکم من المؤمنین او آیا نه بچ کړي مونږ تاسو د مؤمنانو نه ولکه دا خو مونږ د مسلمانانو نه وای بچ کړي پوه شئ څنګه دې بچ کړم ما چې کوم دنو لانجې جوړې کړې چې دا جهاد نه دی او دا فساد دی او پلانې دی دلې دی نو مسلمانان می خلک می نتا نه کینه ول پوه شو کنه آیو پکې وای وای ما ته نه لکونو علما وای چې کوم دنو وای چې ما کې نه ولې دی وای زما سیاست ته نه بوت پوه شو کنه هغه پکې لا دا داوا وکړه چې لکونو خلک ته ما په مدرسو کې کیناو وای جما ته وای چې جهاد ته بنور دی او د ما ما ته کوم دنه توجه نه راکې نو لکه د خبره ته تو ګره دا قرآن د ته وای سوې لتا ونمنعکم من المؤمنین دا چا خبره ده چې کافر ته وای ما ته د مؤمنانو نه بچ کړي خو شي ما ستاد جنگ نه مؤمنان کې نه ولې دي دا خبره خو د منافق ده تو تو ګره فالله يحكم بينكم نو الله به فیصله وکي په میان تاسو کې یوم القیامت فورز د قیامت ولن يجعل الله او نه د ګرځولي الله تعالی لیل کافرین د پاره د کافرانو علی المؤمنین مؤمنانو باندې سبیلا لار د فتح همیشه په فتح د دنی یا سبیلا لار مطلقاً د امیر باندې باندې پدان باندې کافر خبر اوسې دي کنه ځکه بادشاہ دا پتا باندې نه جوړې دی دغه رنگي ولن یجعل الله قاضی په در باندې نه جوړیږي گواہی نه قبلې په مسلمان باندې ان المنافقین یخادعون الله راشه بل صفات وګوره د منافق ان المنافقین یقینا دا منافقان چې دي یخادعون الله دوکي ور کوي الله تعالی لرا نو الله ته دوکا ور کولی چی نه ور کولی نه چې کو دغه خپل کوشش کوي تر د دغه خپل کوشش دا دی چې الله زمانه نه خبريږي هغه مې تعالی ته سورته حامیم سجده کې مې تعالی آیات راځته و ما کنتم تستثرون ان یشهد علیکم سمعکم الله څنګه دوکا ور کوي ابو منصور ماتوریدی تاویلات علی سنت کې وای بس دا د الله تعالی صفات دی خو څه کنه چې الله تعالی ورته ور کوي څنګه ور کوي خو اوس دا خبره ده چې هغه وایي شکل دا دی چې په دنیا کې دته دوکا دا ده چې دی خو د الله تعالی دله جنت نشته منافق لا خو په دنیا کې دی غریب دی مسلمانانو سره مظلم ور رواني روزي لم رواني زکات هم ور کوي حج هم کوي ځان ستړی کوي کنه ستړی کوي دا د ځان ته یو مشکل جوړ کړی دی اخرت هم تباہ دی اخرت کې سشتم نه نو په دنیا کې چې دی په دې احکاماتو کې دی نو دا سیده کړی سره ته دوکه رواني پوهې دوکه نه ده په حقیقت کې دا د سره یو قسم ته جزا وته ملاويږي خو لیکن دا چې د اسی په دې کارونو باندې ستړی کیږي کله جهاد ته خوشي نو بس دا ستړی کېدل دا د اسی کیږي ها البته دا د الله تعالی په اسماء او صفات کې نشته چې تو وایې چې خاضع د الله نوم د نعوذ بالله دا نه دی و اذا قاموا الى الصلاه او کله چې تاسو ودرېږئ مونستا کله چې دوی ودرېږي مونستا نو قاموا دوی ودرېږي کوسالا په داسې حال کې چې سست سستوي پوه شو کنه سستی کوي په مونږ کې د منافق سړي بل علامه دا ده ها د عملی منافق دا ده نو د څه کوي د په مونږ کې سس سستی ګل ته به اقامت شروع شي دیږي ما خو له دس نو کړي نو دا بسې دا بر د علامه یراون الناس بل سکار کوي ځان خی خلق تا بیا که مونږ ترام شي نو د بل کاردار چې بس دا صرف د ځان د خودري د پاره غټ غټ کلمې به وایي چې او دس تکینی لوی لوی شور به جوړ کړي چې خلک خبر شي پلان کې خان چې هم راغله د موسی ته یراون الناس ځان خی خلکو ته ولا یذکرون الله او نه یاد الله تعالی الا قلیلا مگر لګو لګ غونډه ځان یادې ښا لګ غونډه الله یادې خو شوي ډیر الله تعالی نه یادې د ډیر نه یادې لګ یادول څه مطلب دی حسن بصری وای وای لګ یادول مطلب دا چې د اخلاص سره نه یادې پوښي کدی ډیروم تسبیح واړی کړه ټول اور دیاړی خو لیکن چې د خلکو د خودنې لپاره یاړی دا لګ دی لګ دا مطلب تر دې څه فائدہ نشته نو څه فائدې نشته نو دا معنی راخه ولا یذکرون الله الا قلیلا او یا دا چې لګ دغه کای لکه حدیث کې راځي تلک صلات المنافق دا منز د منافق دی یترقب الشمس انتظار د نور کوي د مازیګر ټیم کې پوښوي نور ته ګوري حتا اذا کان بین قرنی شیطان کله چې د دانور په میان د دوو خکرونو د شیطان کیږي خکرونه د شیطان غزیری ته نور ته ورسیږي دغه ځای کې قامن دې را پاتوي موږ بکوم پوښوي فنقرها اربعا نو بس تلور ټونګي لکه د چرګ غوندې ولګي پوښ کنه بس در در در بس موږ کی لا یذکر الله الا قلیلا نه یاد ای الله مگر لږ غوندي دا لږ یاد ولدي لا یذکرون الله الا قلیلا دا بل صفات شی یو لسم دو لسم ګورا مذبذبین بین ذلک مذبذبین بین ذلک حیران دی یو معنا دادا یا شړلی شوی دی د هر طرف بین ذلک فمیان د دې کې پمیان سدی کی زپا یا زب شړل ته وای مچ شړل نو دې لکه د مچ خلک شړی مسلمانانو ته زه رکشه زمنګ نه نه تپوشي نو کافر ورته وای زمړه ته زمنګ ملګری نه نو دې کله اقوازی او کله څه کوي کله دې خوازی ښا لکه پاکستان دی پاکستان د مسلمانانو سره ملانجه شو خو څه کنه هغه ورته وای زمنګ ملګری نه او دغه پسې امریکا پسې بیان ورکړي وای نه مړه دا زمنګ نه دی وای دا څه دی دا وی دا غي ملګری نو مونږه هغه ته ورشړو هغه مونږ ته راشړي نو دا داس چې کنه جوړ کیږه مذبذبین بین ذلک شړل شوی د دواړو خواونه په میان په میان د دې کې لا اله اولای دغه معنی کې قطاده وی لیسو بمسلمینا مخلصینا ولا مشرکینا مصرحینا نه خالص مسلمان دی او نس خکاره صفا کافر دی نو یا خود بوش او د اوباما غو کافر شه او یا چې کوم دنو د دغه غو د مولا عمر غو مسلمان شه نو په دې منځ کې ځان نه پارټي جوړه کړي انداز کې ځان نه کار کتره لا اله اولای ندی دغه مسلمانانو طرف ته ولا اله اولای ندی دغه کافر طرف ته نه یو طرف ته دی نه بل طرف ته دی و من یضلل الله الله وای څوک چې گمراهی کی الله فلن تجد له سبیلا نو ته باندې مومي د دې پار لار د هدایت دی بو څنګه هدایت پیدا کی دا الله گمراه کړی وی یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اوس دای وی چې کافر منافق څوک دی د کافرو دوستی کوون کړي دا خو خبرتونه ذکر کړل تا ته وای مسلمان تر د غوندې نشي ګوره د کافر سره دوستانی مکوا اے مومنان لا تتخذوا الکافرین منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین غیر المؤمنین غیر د مومنانو نه مومن سره دوستی کوا کافر سره مکوا اتریدونا آیا تاسو الی اراده لري ان تجعلوا چې جوړ کئ لله د پاره د الله علیکم فزانو با خپل زانو باندې سلطانم مبینا حجت واضحه دلیل واضحه د عذاب په ځان باندې په خپل د الله دلیل او حجت مضبوطه دا ولې کې د کافر سره دوستۍ کې خو عذاب پروت دی ماتوریدی وای وای اتریدون اراده چکم دے نو دی دا کتنا مراد هغه فعل دی او وای حمزه د استفهام چې کوم راغلی دا نو دا استفهام د الله تر طرف نه وی دا معنی ده دغه تقریر سره استفهام تقریری د معنی د قطعیت سره دی نو هغه معنی کوي وای قد جعلتم قد جعلتم لله پوښوي قد جعلتم لله فی تعذیبکم تاسو ګرځول دي یقینا تاسو جوړ کړی دی الله لرا په خپل عذاب کې حجتا بینتا حجت واضحه یعقلها الکل هر سړی په پویږي هر سړی به پويږي اذ ذاک یکونو زکه چې وای دانی ول د کافرانو په دوستۍ باندې حجتن ظاهرت حجتن ظاهرت دا حجت ظاهر دی فی لزوم المقت پلازمې دو د عذاب کې چې تا دا کار وکړو کن د کافر سره د دوستی وکړه بس دا په د الله په غوسه کې بس دا واضح حجت دی الله وای بس زما د عذاب دلیل دار چې ما ته وای چې ولې عذابون ضرورت هم ذکر کافر دوستانه لیکل نو ځکه ان المنافقین اوس دا علت بیانې د دغه ما سبقه چې د کافر سره دوستی ولې مکوا زکه مکوا یقینا منافقان چې دي فی درک الاسفل من النار پاغلان دی طبقه کې به د اورنا دی په لان دی طبقه د اور کې به دی پروتي خلان دی د لان د پروتي ولې دې په لاندې کې پروت دی ځکه په دنیا کې د منافق خو مذهب نشته دی خو چې کم قسم کفر راځي نو د پدان راسور کړي د پدان راسور کړي پرون به مطلب دا دی چې په یوا یو قسم کافر ته به استقبال کولو هغه دې معنی چې بیا بل ورځ داغه مقابل بل کافر راشي بیا هغه ته استقبال کوي نو هر قسم کافر د پدان راسور کړي دي نو په جهنم کې هم کافر ټول د پاسه دی په لاندې پروت دی پوښوي ولن تجد لهم نصيرا او ته باندې امید ده لپاره مددگار اوس چې دایره ته وی د منافقانو بد کومه ته بیان کړ دولس نو دا هغه نه پس سکی اوس وی ترغیب ال توبه چې لکه منافقانو توبه او باسي پریک دی دا خبره ښا خو د منافق توبه را ذکر کړي الا الذين مگر کسان تابو چې توبه او باسي واصلحوا او اصلاح کوي د عمل خپل تر اوسه پورې خود د عمل بل شان ته هغه عملي ګډ وډو اوس دې ځان سمي واعتصموا بالله او منګول لګی بالله په الله باندې یعنی د الله په دین باندې د الله دین کلک راونی ول داغه مخالفت پرې خو دو دا قوانین باندې عمل شروع کو واخلصوا دینهم لله او خالص کی دین خپل عقیده خپل عمل خپل لله خاص الله لرا اوسه پورې خو بدر یا کوله کنه د بل چا د پاره به عمل کولو نو اوس دین الله لرا خالص کو فاولائک دا کسان چې دي مع المؤمنین معوج معنی د من سره دی من المؤمنین دا ډلې د مؤمنانو نه دی بس د مؤمن شو ښا وسوف یؤتی الله المؤمنین او زرد چې ورکی به الله تعالی مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی ما یفعل الله دا اوس تاکید د ما سبقه د مخ کې تاکید د چې توبه وباسي الله خامخا عذاب نه درکې خو تاسو کفر کوي ځکه عذاب درکې ما یفعل الله سکی الله تعالی بعذابکم فعذاب تاسو باندې ان شکرتم ک تاسو شکر د الله دا کو و امنتم او ایمان مراوړو الله بیا تاسو په عذاب سکی مطلب دا دی لا حاجت لله فی عذابکم الله تاسو عذابول ته هیڅ حاجت نشته دی ک تاسو ایمان او شکر کوی خو تاسو چې ایمان او شکر نه کوی نو بیا د الله د عدل تقاضا لاره تاسو عذاب کی ولکن وکان الله شاکرا علیما او دی الله تعالی قدردانی کوونکې د عملونو د مؤمنانو پوښوي علیما او پوهه دی په عملونو په اخلاص دا غی باندې لا يحب الله الجهر بالسوء دیار لسم خاصلت د دوی ذکر کوي او یو قاعده ده هغه دا ده چې ګوري دلته خدا د درې سالور تطبیقونه شوی دي خو یو دا واوري چې دا نازل له اصل کې په بار د اکراه کې منافقان او د مخ سره ربط داري چې منافق سره وای دا د چې الته کې هغه ته صفاتونه کوم کنه نو دا زمون مجبوری ده یارا پوه شو کنه دا زمون سره مجبوری ده نو دغه د خامخا د مجبوری د وجه نه سړی ډیر فکر پاکستان ته ویل چې ما د اړی ولې ورکړي خو زما مجبوری ده کنه پوه شو نو الله تعالی وای دا مجبوری دا څه نه چلیږي د مجبوری خپل حدود دي دا یو معنا ده لا يحب الله الجهر نخوخی الله تعالی جهر پوشوی بالسوء په بدای باندې په کفر باندې سو نه مراد څه کفر دی چې ته کفر ښکارا ښکارا کی ښکارا کول په کفر باندې الله نه خوښي ولی من القول د وینانا الا من مگر دا هغه چا ظلما چې پاغه باندې ظلم وکړي شو نو دغه تفسیر والا معنی کوي وی الا من اکرها مگر هغه څوک چې پاغه باندې اکراه وکړي شو اکراها ملجئا اکراه ملجئا چې وسړې دی هغه د کافر سره به اتی بوته کفر نه کار کوي او کو یو کافر تراونی ولې وجنی دی اکراه وته وای نو ته ته وای بس ته دې مار سره ومنه لا ټیک ته بس ستاسو په دین مودا دي چې خلاص دې کنه بیا خپل لار کې کنه پوه شي خو اکراه کې بیا کما اکراه مراد ده اکراه ملجئ مراد ده اکراه ملجئ دې ته وای ګورئ چې کافر چې تا ته کم سړی دا دمکی درکې نو یو خداوی چې دا دمکی والا سړی څه دی دې په دې دمکی نافذ کولو باندې قادر دی دا ته نه چې قدرت نه لري او ته وایې چې نه بس مجبورې ما دا ته مجبور کېږي دویم نمبر خبره دا ده چې هغه کم سړی دمکی درکای نو هغه دمکی د قتل یا د یو اندام کټ کېدو د دې دن کی درکې پوه شو نو دا ته نه چې هغه ته وایي یو دوه سپېړې باندې وام په کفر دیونه کټو ته نه بس کړې مې پوه شو نو دا کم دغه دا خاص هندستاني ایمان شو دا نه لري صحیح شو درې نمبر دا خبره ده چې هغه کم سړې دن کی درکې کنا ته د اغنا په دفاع باندې قدرت نه لري ته خپل دفاع قدرت نه لري کله دفاع قدرت ته لاره چې هغه ته وی چې د دې وجنم ته ته ودرې کې ته ما وجنې د نسړي بچي پوه شي نسړي کو ته ته دفاع وکړې خپل خپل ځان نه بیا ته ته اجازه نشته سلورم نمبر د تیخ تلارم د سره نه کله تیخ تلار د سره وکنه دفاع نشي کوله زورورو مغه دې دمکیم د مرګ درکې خو د تیخت لار د سره وزان د خپې د سپکولې شوې نو بیا هم در تسری بیا هم در اجازه نشته چې بیا تاغه سره کو پر کارا کی نو دې ته سوې دې ته اکراه ملجئ وای ها الا من ظلم مگر هغه څوک چې پاغه باندې اکراه کی په اکراه ملجئ سره دا څنګه چې مطلب ته وای چې پاکستان مکراه دی ها اب ساوي په پاکستان مکراه دی ما پاکستان څنګه مکراه دی ریاست مکراه دی د ځان نه دوه دفاع نشو کول خو شوي د دا د ایټم بم بیا سړي د پاره خدا ایټم بم علي بن دیګر موږ خبر دي اندوانو خدای موږ ته خیره خو شوي او وی دا د پاکستان ایټم بم وي د اندوانو خدای دی څنګه د اندوانو خدای دی وای دا داس سرجو په مندر کې دغه یو سړی و یغه راغلو هندو نو بوتانو نه سوال کولو چې بوتانو د مازه نه جوړه دی وراله خکې رااله هغه په نشو کوله بهر حال فغزوی مل شوی دی بل ورځ راغله خمس بوت ځان سره یې سټک او پلک راغسته دی او شروع یې کړی دا بوتان ماتي امین جوار ورته ډیر مینتونه کړی ما ماته هم ماته خود ماتو اخر کې یو پاتې هغه هغه په ملار اړول یو تختیدل اتنا امین جوار دی ور پسې تر ډیر ځای پورې پسې منډه وارده چې منډه وارده اخر کې یو کیټه ورته نشو دی هغه ول پناه ور کړی هغه چې پناه ورکړل د اخلاص شوی دی هغه خلکو ته چې بس خپکیږه ما خدای پاک د لوی ظالم نه بچ خدای د لوی ظالم نه بچ کړي دوه ته چې خدای نیم بچ کړ خدای ما را بچ کو پوه شي هغه دا هغه دغه هغه خپل یادو نو دوی چې خدای خو ما را بچ کو دې کله بچ کړي ما نو دا د پاکستان اټم بم بیا د هندوانو خدای دې دې پسې ګرځي وي چې څوک را نه اټم بم دغه نه کی کله یو خوا پټاو کله بل خوا پټاو نو دا ذاته څه دي چې د پاره نو دا دې کې اکراه نه کیږي پوه شئ الا من ظلم مگر اوسو کې پاغه باندې اکراه وکړي شي دا یو معنی ده دیو معنی دا ده بد دعا خیری الله تعالی نه خوخی ښا چې ته چاته بد دعاګانې کې الا من ظلم مگر که سړی مظلوم او ظالم ته خیری وکړي چې الله دې تبا کې ما سره نو د دې لپاره اجازه شته صحیح شو وکانه الله سمیعا علیما او دې الله تعالی اوریدونکو دا هغه هغه جه هغه ظلم هغه جهر چې تاسو کوي بسو هغه الله اوري او علیم دی الله تعالی تا حالت پیژنې چې رښتیا مجبور یې هو کنه اته ځان دې په زور باندې مجبور کړی دی نو دا دی الله پیژنې ان تبدو خیرا او تخفوه او الله یې پرېګ د سوسو راشه خیر کارونو تراشه کم چې په قران او سنت ثابت خبرې دي ان تبدو خیرن کتا تو کارا کوي کم د خیر کار او تخفوه یا پټوي او تعفو یا تاسو بخره کوي عن سو اندکم ظلمنا سر سر زیاته او کو بدکا بدی سر او کړه تا وی زمانه ما بخله فان الله کان عفوا یقینا الله تعالی تی تیریدون کې د ګناونو باندې د بندګانو نه او قدیرن قدرت لرون کې پرانی ولو دا غی باندې ان الذين يكفرون بالله نو دا تر دې پوری تا ته وی چې او دغه قوانین چې دا کم تیر شو کنه د دې قوانینو مخالفت کوونکې منافقان دي او په منافقانو کې دا د مرزونه دي اوملی دل اده بتا تاخیر کې باندې دا کوي چې زما مجبوری ده نو اخیر کې هغه مجبوری باندې ولا رد کړو چې نه مجبوری بیا داسې معتبره نه ده